صورت چې شروع کو دا سوره مایده ده مدنی صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس نازل شوی دی دی مدنی صورت احکام بم پکې بیانیږي لیکن بعضې مسلې داسې دي چې د عقایدو مسلې مو سره بیانیږي خاص کر دا مسلې به بیانیږي مسلمانانو د الله حلالو ته حلال ووایه دا به ډیر زوری د الله حرامو ته حرام وایې د الله چې کوم شي نه حلال کړي دي هغې سره معامله د حلالو کوي الله چې کوم شي نه حرام کړي دي د هغې سره معامله د حرامو کوي او درېیمه مسله به پکې بیانیږي د غیر الله تحریمات هلکه د الله نه بغیر چې نور خلک راپاسی او شی نه حرام کی دا حرام نه دی د مخلوق حرامو ته حرام مه وایې د مخلوق حلالو ته حلال مه وایې حلالول او حرامول دا کار د چا دی دا د الله دی نو په دې ځای به زور وي چې د الله حرامو سره معامله د حرامو کوي د الله حلالو سره معامله د څه کوئ د حلالو کوئ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اے مومنانو اے ایمان والو اوفو تاسو پوروالی اوکې دا د وفا نه جوړ دی ښه اوفو تاسو پوره والی وکړئ بالعقود په خپلو وعدو باندې الله سره هم کومه وعده کړې ده د رسول الله سره هم کومه وعده کړې ده یا سره په خپلو کې یو بنده د بل بنده سره کومه وعده کړې ده د خپلو وعدو د پوره کېدو خیال وساتئ اوفو تاسو پوره والی وکړئ بالعقود په خپلو وعدو باندې عقود جمع ده د عقد عقد غوټې ته ویې تړل چې دا دوه شینه سره وتړې نو دا سره کلک شي که نه دقسې چې دوه کسه سره معاهده وکړي واده نو هغه هم سره دا دوه خبرې وتړي نو ای مؤمنانو اوفو تاسو پوروالی وکړئ بالعقود په خپلو معاهدو احلت لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره احلت حلال کړی شوي دي د ځانه حرامول مه کوئ د ځانه حلالول مه کوئ احلت لکم حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره بهیمت الانعام ساروي چارپیان څاروي چارپیان بهیمه عام دغه دا دی هر جاندار څیز چې وي هغې ته بهیمه وایي د انسان نه بغیر او انعام څلور خپو ته وایي د دې وجې نه بهیمه مدلی چې جاندار شو نو چرګه نه ده دام پکې رالله مړز او دام پکې رالل او انعام بیا چارپیانو ته وایي دا خاص شو څلور خپې دا ټیک ده خو په قرآن مجید کې چې استعمالیږي نو بیا لږ تخصیص راځي عام چې عرب د استعمالی هم تخصیص کوي عام طور باندې بهیما اوس دوی استعمالی په معنا د څلور خپو چې کوم څلور خپي وي د دې وجې نه چرګې ته دوی دغه نه اوس نه وایي اگر چې په اصل کې دا ټکی مطلق جاندار ته وایي خو ما وی عرب چې اوس استعمالی نو په معنا د بهیمه دغه ته وایي چارپی او انعام چارپیانو ته وایي خو دوی استعمالی په دا څلورو شیانو کې اوښان دي او غویان دي او ګړي دي او دا چیلی دي نر او ښځه نو دا ساروي چارپایان تاسو له حلال شوي دي الا ما مګر هغه یتلا علیکم چې هغه به ولوستی شي په تاسو دا اوس را روان دی ځینې چارپایان دي چې هغه تاسو له حلال نه دي لکه مردار شي بغیر د حلالېدو تې سوځي دا الا ما یتلا مګر هغه چې هغه به ولوستی شي علیکم په تاسو یو بله به دا کوې چې احرام خو موکه که نه د حج او د عمرې نو بیا به ښکار نه کوې ښه ښکار کول دې ته به حلال نه وایې په حالت د احرام کې به ښکار کول حلال نه ګڼی غیر محل سوید په داسې حال کې چې حلال ګړونکي به نه یې د ښکار کولو سویدو د دې دوه معنی راځي امید ګله یو معنا دی هغه ځناور نه دی تاسو چې ښکار کوئ لکه اوسې دغه ځناور ته هم دغه وایي سوید ښکار او دې کولو ته هم وایي دا مصدر نه دی ښکار کول نو په داسې حال کې چې تاسو به حلال ګڼونکي نه یې اسویدا ښکار کولو له و انتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې یې ټیک ده چې دا دغه کوئ خو په حالت د احرام کې به ښکار کول دا جایز نه ګڼئ په حالت د احرام کې سړي باندې ښکار بلکل منع شي ان الله یقینا الله یحکم هغه حکم کوي ما یرید د هغې خبرې چې الله اراده وکړي الله لوی بادشاه دی لوی د بادشاهیانو بادشاه دی خالق دی هغه ته لوی اختیار دی چه داغه خوخه چه څه حکم کوي دا حلال او دا حرام غوی ته وی حلال خره ته وی حرام او دغه ته وی خیر سره ګډ ته وی حلال سپی ته وی حرام ولی الکه بادشاه دی کنه خالق دی نو چې خالق دی هغه ته د اختیار شته وروسته به بیا بله وجه مو وی ان الله یقینا الله یحکم هغه حکم کوي ما یرید هغه چې هغه اراده وکړي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ای ایمان والو لا تحلو تاسو حلال مګڼئ شعائر الله نخې د دین د الله د الله د دین چې کمی نشانې دي او کمی نخې دي هغه حلالې مه ګڼې لکه ستاسو علاقه کې جومات دی دا د دین یو نخه ده هلکه دا حلال مه ګڼئ چې د دې نه غلاګانې کوئ او د دې بېقدري او بېعزتي کوئ دغسې چې خیره سره دغه وي حاجي صاحب رواني عمرې والا رواني و احرام یې چولي هلکه دا عمرې والا نه دی دا د الله د دین یو نښه نشانه ده ده ته به څه نه وایې یو څاروی خلکو روان کړی دی زړه چیتره یې پکې اچولې ده او حرم ته بوزي هلکه دا څاروی نه دی دا په حقیقت کې د الله د دین یو نښه نشانه ده د دې اکرام کوې هلته چې لاړ شې هغه خانه کعبه او هغه حرم او هغه صفا مروه هغه عرفات منا دا ټول د الله د دین څه دي نښې دي لا تهلو تاسو حلال مګڼئ شعائر الله نښې د دین د الله ولا الشهر الحرام او نه میاشتې د عزت په دې عزت میاشتو کې جنګ کول دا هم حلال مه ګڼئ دا مخکې حلال حرام و بیا رستو حلال شو دا دغه نه دی ذوالقعده ذوالحجه محرم درې یو ځای دي او یو چې دی دا چې اوس شروع کیږي رجب دا څلور میاشتې ولل هدیه او نه قربانی د حرم ولل هدیه او محلال ګڼه قربانی د حرم یو سړی حرم ته قربانی روانه کړی ده ګډې روان کړی دی او ته یې په لاره راونیسي هغه تې والې ولل قلائد او نه غاړکو والا قلائد غاړکو ته وي او نه غاړکو والا اوښان نه دي دا ذکر د خاص دی پس د عام نه هدي عامه ده او قلائد خاص کر مدلي اوښانو ته وایي اوښان چې خلک حرم ته بوزي که نه نو په غاړه کې ورته یو غاړکی واچوي خو هغه د ګلونو غاړکی نه وي ښه چې دا ور واچوي هغه چېرته چیته راوګوري زړه کیړی یا زړه سرمن د دغه کې ور واچوي یا که دام نی د دا ونې یو پوټکی راوالي هغې کې تار واچي د مارۍ کې ور واچي وته ولا آمین البیت الحرام او نه قص کوونکي د هغه بیت عزتمنه کم کسان چې په حالت د احرام کې رواني هلکه دا د الله په ضمانت کې دي ښه نو دا حلال مه ګڼئ چې دوی ته ټس ورکې دوی ته کنزل وکې د دوی بیزتی وکې آمین معنی کوي قص کوونکي ولا آمین البیت الحرام او نه قص کوونکي د هغه بیت عزتمن ښه یب هلکه دا څه شي لځي یبتغونه چې دوی طلب کوي فضلا د فضل من ربهم د طرفه د رب د دوی نه دلته روان دي حجم لمزي عمرې لمزي خو نور مطلب هم دی چې هلته به سوده وکړو یا به سودا خرڅه کړو دوی طلب کوي فضلا د حلال رزق من ربهم د طرفه د رب د هغوی نه و رضوانه او د رضا چه لاړ شو هلته الله اجرونه راکی ثوابونه راکی خپل رضا راته الله راکی معلومه شوه بختالله جی په حالت د احرام کې به ښکار نه کوې ښه په حالت د احرام کې ښکار کول دا منع شو نو چې د احرام نه فارغ شوې نو بیا و اذا حللتم کله چې تاسو حلال شوې خیر سره سرم کلک او د احرام نه ووته نو فستادو بیا ښکارو کې فستادو بیا ښکارو کې دا امر دی خو دا امر د وجوب د پاره نه دی ښه چې اوس ښکار کول واجب دی دی ته وی امر د اباحت لپاره اوسه پورې پابندي وه اوس د لجې شو ولا یو بل چې چا د سره ظلم وکړو هلکه د ظلم بدله په ظلم مه ورکوه مونږ کې لانجه دا ده چې څوک را سره ظلم وکړي او هغه زما په ګوتو راشي نو بیا ورسره ډېر ظلم زه کومه نه نه نه داسې به نه کوې ولا یجرمنکم او اودینه کی پتاسو د یجرمن نه یو معنی دی روچتول او یو معنی دی کول ولا یجرمنکم اودینکی پتاسو شنعان قوم دشمنی د یو قوم شنعان دشمنی ته وی اودینکی پتاسو دشمنی د یو قوم ستاسو خو نن دا د هغه زمانې خبره ده ښه چې لا مکه فتح شوې نه وه د مکې د خلکو سره او د قریشو سره خو ستاسو دښمني ده او دا دشمنی وسره ولې ده ان صدوکم د دې وجې نه چې دې خلکو منع کړی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه په شپږم کال د هجرت بخاري کې تاسو ووی که نه چې مسلمانان حدیبې ته رالل او د حدیبې نه بیا اخوا نه پرېښودله نو د دې مسلمانانو دې خلکو سره سخته غوسه وه چې کله به الله په ګوتو راکړي چې د پاسه پې وګرځو نو وی او دی نکی تاسو او دی نکی په تاسو دشمنی د یو قوم او دا دشمنی و سره ځکه ده چې انصدوکم دوی تاسو منې کړی وی ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه نو دا دشمنی دی په تاسو نکی سا ان تعتدو چې تاسو زیاتی وکې اوس د الله په ګوتو درکړل او خرپ او خروپه جوړ کې او سې قتلوي ظلمونه کوي نه بله دا دی هدایت دی خاص کر مونږ ته د یو بل سره امداد کوي خو هر وخت کې نخه وتعاونو او د یو بل سره امداد کوي علی البر په نیکې د نیکې په کارونو کې د یو بل سره امداد کوي اوس سار د سره ګاډی دی او چې رالی طالب ولاړ دی د بخاري د سره امداد وکړه ګاډي کې راوخیژه وه نشي راتلی رای وله نو تاسو د یو بل سره امداد کوي علی البر د نیکۍ په کار والتقوا او د پرهیزګارۍ او د دیندارۍ په کار ولا تعاونو د یو بل سره امداد مکوئ علی الاسم په ګناه یو سړی د ګناه کار کوي او ته ورسره امداد کې دا مکوئ والعدوان او په ظلم مقه زړه مسله ده د تره زوی دې سړی وژلی دی په ناحقه رور دې سړی وژلی دی په ناحقه هلکه د هغه سره ټوپک ټوپک مه کېږه دا خو ته د هغه سره په ظلم کې امداد کې واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله یقینا الله شدید العقاب هغه سخت عذاب ورکوونکی دی تاسو ته ووی چه دا څومره چارپایان ساروی چه دی دا ټول تاسو له حلال دی تاسو هلته ووی کنه الا ما یتله مګر هغه چې وبلوستی شي نو هغه دا دي حرمت حرام کړی شوي دي حرمت حرامه کړی شوې ده علیکم المیتتو په تاسو باندې مرداره دا ټکی دی اوس د کافرو د مکې مشرکانو عربو هغه به دې ته دغه نه وي حرام وی حرام کړی شوې ده علیکم المیتتو په تاسو باندې مرداره مردار هغې ته وی چې د کم سیزو چې علالول ضروري او هغه بغیر د علالې نه مړ شي دا دغه دی دا ټکی به سره وایې چې د کم شي حلالول ضروري او هغه بغیر د حلالېدو نه دغه شي مړ شي هغه مرداره ده چې د کم شي حلالول ضرور نی او هغه بغیر د حلالېدو نه مړ شي نو هغه حلال دی زمره میان پیژنه میان نه دی اوس د میانو حلالول ضرور نه دي نو که مئی بغیر د حلالېدو نه مړ شو نو دا حرام نه دی دا میان پراته دي ټول حلال دي نو حرام کړی شوی ده په تاسو باندې مرداره دوی به وی نه دا د الله وژلی شوی دی دا برکتي دی دا به یې خوړو ودمو وینه دا وینه نه دا کم بیدون کی وینه دا ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر الکه د خنزیر غوخه دا حرامه ده الله دې معافي وکړي خنزیران به دلې ډېر زیات شي خدای دې په خیر وکړي دا څه چل دی زمونږ د انسانانو کې لږ فرق راغی که څه وجه ده دونه ډېر دي زمونږ دا غر نه دی دا ترې ډک دی نو ولحم الخنزیر تاسو پر هغه نشته تاسو ته بچ شي تاسو دونه ډیر یا تور تور دي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر یو او بل وما او هغه اوهله چې اواز کړی شوي وي لغیر الله د پاره د غیر الله به پاغه هغه سیس حرام دی چې په کم سیس باندې اواز وشي د پاره د غیر الله دقه حرام دی د دین مراد څه دی نظر د غیر الله الکه نظر عبادت ته عبادت او عبادت تاسو وایئ که نه چې ایاک نعبدو خاص تا لره به عبادت کوو ګډ راواله د الله دپاره حلال که چې الله اجر او ثواب درکړي دا ثوابونه بیا راواله دې ټولې دنیا ته خو بخه بزرګانو ته بخه مور او پلار ته بخه خو که نه ته دا وکړي چې دا ساروی راوالي او د الله نه بغیر د بل چا په نامه کې نو هلکه د بل چا په نامه ولې کې پیدا کړی چا دی راغټ کړی چا دی الله دی او تی بیا د الله د نامې نه بغیر د بل چا په نامه مقرره نو دلته الله خفه شي نو چې الله خپه شي تا ناجایز وکړه دا شی حرام شو وما اهل او هغه چې اواز کړی شوي وي په هغې لغیر الله د پاره د غیر الله به په هغې اګر که د الله په نامې بیا یاد حلال کې خو چې ته وایې دا تور ورغوی مې د پلاني په نامه نو هلکه د پلاني په نامه څه مطلب شو ولې ثوابونه هغه ورکوي اجرونه هغه ورکوي بل والمنخنقتو زندې کړی شوي مونږ وایو دغه دی دا تیزندې کړی شوي یو ساروی دی او دغه مری نه دی رونیوی یا پړی دی پکې واچو یا د وزې په خپله تاویږي تاویږي زندې شي او دغه شي دا حرام دی والمنخنقتو زندې کړې شوې والموقوزتو وهلې شوې موقوزه هغې ته وایي چې په ډانګونې دغه کې ووهې اوس وزې ته په غوسه شوې او لرګی دی ورپسې راواغېشت او وهله دی او وهله دی چرګې ته غوسه شوې وهله دی وهله دی او په دې وهلو وهلو کې د غریبې نه څه ووته نو څه دی دا دغه شو ول موقوزتو په لرګي باندې وهلې شوې والمتردیتو راغورځېدلې والمتردیتو متردیه دې ته وایي چې د پاس نه لاندې راغورځېږي لکه کوی ته وغورځېږي د غره نه لاندې راوغورځېږي والمتردیتو او راغورځېدلې والنتویحتو او په ښکرو وهلې شوې والنتویحتو او په ښکرو وهلې شوې بېګا موزه وه د غواګانو سره هم تړلې ده او د شپې پې غواره خلاصه شوې ده او په ښکرو کې دا غریبه دغه کړې ده وهلې ده وهلې ده چې سار ورلې هغه پرته وه نو دا ونتویحتو په ښکرو والې شوې وما اکل السبو او هغه چې خوړلي وي درنده د غره ځناور دی وزې خوړلې ده چې ته ورلې یو پتونې پاتې و دا حرام دی الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کو اوم وهله راورغړېدله ساروي وهلې ده زناور خوړلې ده یو پخه مخیت یې خوړلې ده خو نوره ژوندی ده او ته ورلې حلاله دې کړه نو بیا د دې خوراک څه دی جایز دی الا ما زکیتم مګر هغه چې تاسو حلال کو وما ذبح او هغه چې حلال شوي وي علی النصب په هغه ولاړو تیږو باندې او هغه چې هغه حلال شوي وي علی النصب په ولاړو تیږو ځینې خلک وایي د نصب معنا دلته بوتان دي نو بیا هم ټیک ده هغه چې حلال شوي وي علی النصب دپاره د بوتانو دا مې د لات دپاره حلال کو دا مې د منات دپاره حلال کو دا مې د عزا دپاره حلال کو لیکن استادان وایي چې نه دا ښکلې نه جوړېږي دلته مراد د نصب نه هغه ولاړې تیږي دي خانه کعبه نه ده د خانه کعبې نه چاپېره تیږې دیو درولې وې نیغې دا بیلې بیلې نشانې وي دوی به رالل دا یو تیږه به یې راواغېسته وایي دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی چې په دې حلال کو په هغې به حلال کو او دا به نشانه د یو بوت وه چې هغه خوشحاله شي بل سړی به راغی په بله تیږه به یې حلاله وکړه وایي دې کې ډېر ثواب دی دا به نشانه د هغه بل بوت وه وایي دا په ولاړو تیږو باندې چې حلالوې دا هم حرام دي وان تستقسمو او بل دا چې تاسو قسمت معلوم کې بل ازلام په غشو باندې ازلام جمع د ظلم ده ظلم غشي ته وایي خو هغه غشي چې وزرې پې نیخه دا وزره دې وراچولې نی قسمت معلومول په غشو کله نا کله به یو سړی به په سفر به ته یو کار به یې کو ده به وی دی که به مال خیری او که مال به شری نو د دوی یو غټ بوتو هبل د هغې نامه وه د هغې منجور له به راغی سل روپۍ به یې وله په هغه وخت کې ورکړې چې دا واله ته زما قسمت معلوم که د به غشي راواغشته په څه باندې به لیکلي و نعم په څه باندې به لیکلي و لا څه به خالي و دا بوتا غشي به ده راواغشتل په بوجګۍ کې به واچول وایي ګوره دله غشي راوباسم داسې به لاس وردن نه کو یا یو ماشوم ته به وي یو غشي راوباسه چې راوبه یې ویسته او په هغې به نعم وی دې کار کې مې خیر دی او لا بړو به که که لا بروت چې نه مطلب دا دی دا کار مه کوه او که خالی بروت وی بیا دغه وکه سل روپۍ بیا واچوه هلکه قسمتونه په غشو باندې نه معلومیږي قسمتونو مالک الله دی وان تستقسمو بل دا دی چې تاسو قسمت معلوم کې خیر او شر معلوم کې بل ازلامې په غشو مدلی خیان لري خو یو د تقس استقتق اسد وان تستقسمو دا مانم دا چې تقسیم کول په غشو تاسو چې ورته لاټري وایې دا کومه لاټري چې ده دا عین جواري ده عینې جواری دوی به داسې چل وکړو چې لس کسه به سره یو ځای شو برابرې پیسې به یې واچولې نو اوښ به یې واغشت اوښ هغه به یې حلال کړ ټک ټوک به یې کړ لس ټوپونه به یې ترې جوړ کړ هلکه خو لس کسان دي نو خو په لسو یې تقسیم کې که نه دوی به داسې نه کول وایي دا تقسیم په غشو کوو لاټري اچوو په یو باندې به ایک لیکلی په بل باندې به دو لیکلی په بل باندې به تین لیکلی په بل باندې به خالی دا غشي بیا ګوډي کې واچول وایي هلکه ستا په نامه راوباسم که هغه یو والا به راووته نو ستا به یو برخه وه که دوو والا به راووته ستا به دوه برخې وې او که خالي به راووته وایي ستا هېڅ هم نشته هلکه دا څه لانجې کوئ دا په غشو باندې دغه تقسیمونه دغسې تاسو په شریکه باندې سوزکې والې یو هم پکې زر واچي بل هم پکې زر واچي خو بس شریک شو که نه او ته پې نه وایې لاټري پې اچو پیسې د ټولو شریکې دي او شی ورکوې یو له نو دا دغه دی ناروا دی ذالکم دا کار چې دی فسقونو دا څه دی د دین نه وتلی الیوم نن ورځ مدلی بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو کې یا الله ته رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته خپل کرم او رحم په موږ وکړي رب ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي زمونږ عقیده درسته کړي زمونږ اعمال درست کړي رب زمونږ عبادات درست کړي زمونږ معاملات رب درست کړي ربه زمونږ ښکاره او باطن ته درست کی ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوک پیغمبر علیه السلام د حدیث پوی را تراکی ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او برکت مونږ لم راکې زمونږ کورنو له زمونږ بچو ته هم ورکې ربه د دې خیر او برکت پر قبر کې هم راکې ربه د دې خیر او برکت پر ورځ د قیامت خاص کر میدان حشر کې هم ربه د دې خیر نه موږ هم محروم وي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي الله په خپلو کورنو خوشحاله کړي الله ولا په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د تمامو پریشانونه د تمامو حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا ورکړي ربه ته ورته صحت عاجله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي خاص کر کینسر بیماری دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورته ورکړي ملګري په سفرونو باندې تللي دي څوک د کاروبار دپاره تللي دي څوک عمرو له تللي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاکې روغ جوړ خوشحاله خپل وطنونو ته راولي وصلی الله